بسم الله الرحمن الرحیم فرون موږ او تاسو دویم درس خلاص کو د الله په توفیق سره او په فرونی درس کې موږ تاسو دا خبره شروع کړې وله چې دغه مشرکین د خپل شرک د فرمختللو د فاره خلکو ته څنګه رنگدار خبرې کوي د فاره د دوکه کولو د خلکو نو هغه د دوی طریقه الله رب العالمین موږ او تاسو ته په قرآن کې بیان کړه چې دوی دارنګه وسوسې بعضي او بعضو نورو لره د حق فرستو په مقابل کې اچوي او زخرف القول رنګداره خبرې ورته کوي نو وروسته دا ذکر کړو چې موحد ملګری به خالص دلایل فقال الله قال رسول ورسره وایي د دې چې کوم په تحلیل او په تحریم کې به د دوی په خودساخته دلایلو کې شراکت نه ورسره کوي چې کوم شیان الله حرام کړي وي دوی حلالوي یا کوم شیان الله حلال کړي وي دوی حراموي نو دغه قانون به موحدین نه ورسره مني که چیرې د الله عز وجل حلال کړل سوي شیان له دوی سره ومنل سي و همدارنګه ده کم شیان چې الله حرام کړي وي د هغه تحلیل یې ورسره ومنئ یا کم شیان الله حلال کړي وي د هغو تحریم یې ورسره ومنئ نو الله رب العالمین وویل چې انکم لمشرکون تاسو هم د دوی فرهنګ مشرکان یاست نو موږ د دوی چې کوم زخرف القول او شبهات دي نو هغه خو موږ پرون تاسو ته وویل چې هغه خو ډېرې دي په سلګونو زرګونو د کتابونه یې ورته لیکلي دي او او مهمې زخرف القول او شبهات یې د دوی چې موږ را اخیستي دي هغه دلته صرف موږ څوارلس را اخیستي دي د الله عز وجل په توفیق سره د هغوی جوابونه کوو نو موږ تاسو درس پرون پر اوله شبهه درولی وو الله وایي پوښتنه وکړئ له علماو څخه که چیرې تاسو نه پوهیږئ نو ګورئ غیر مقلدین بیا هم له علماو څخه پوښتنې کولو ته شرک وایي جواب زموږ له طرفه و مقلدینو ته جواب موږ دوی ته دا وایو چې پوښتنه له علماو څخه پر دوه قسمه ده یو قسم پوښتنه جائز او ضروري ده او بل قسم پوښتنه حرامه او شرک ده اول قسم جائز پوښتنه هغه دا له یو عالمه به داسې پوښتنه کوي چې مولوي صاحب په دې مسئله کې د قرآن او حدیث څه حکم ده یعنی د قرآن او حدیث د خبرې د معلومولو لپاره به عالم خالص د لارښوونکي او رهبر په شکل کې اخلي لکه پر دغه خبره باندې د قرآن دغه آیات ښکاره دلیل ده قال الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسول نو الله عز وجل وایي که مو په یو شي کې جګړه سره راغله هغه الله او رسول ته یوسي نو جګړه وړل د یو چا و الله او رسول ته هغه وخت ثابتیږي چې دی له یو عالم څخه داسې پوښتنه وکړي چې په دې واقعه کې د الله او رسول څه امر ده دا نو توحید شوی او دویم قسم پوښتنه حرامه او شرک ده هغه دا چې له یو عالم څخه داسې پوښتنه وکړي چې مولوي صاحب په دې واقعه کې ته څه وایې او ستا څه رایه ده او داسې نه ورته وایه چې په دې واقعه کې په قرآن او حدیث کې څه حکم راغلی ده یعنی دلیل نه ورڅخه غواړي په دې وجه باندې چې دا علم ماته غلطه خبره نه کوي زما د دفر خبره باندې اعتماد ده که د یو شي ته حرام وویلو هغه به حرام وي او که د یو شي ته حلال وویلو هغه به حلال وي نو دا رنګه پوښتنه له علماو څخه کول شرک ده ځکه چې دلته دلته دغه کس د علم د رهبر په شکل کې وا نخستلی بلکې د پیغمبر په شکل کې واخستلی هغه دا چې د یو شی په تحلیل او تحریم کې د ده په خوله بسوالی وکړي تحلیل او تحریم خالی تر ملا پورې خاص کړل او الله او رسول ته خپله جګړه یو نه وړله بلکې د ملا رایه او فکر ته یې خپله جګړه یوړله، خالص په ګمان، او دغه ښکاره د هغه یهود او نصاراوو تقلید ده چې هغوی به په حراموالي او حلالوالي د یو شي کې خالص د خپلو ملایانو په خوله بسوالی کاوه، لکه عدی ابن حتیم رضی الله عنه چې مخکې نصراني وی بیا مسلمان شوی نو رسول الله ته یې وویل الله ولې موږ ته مشرکان وویل نو نبی علیه السلام ورته وویل چې ستاسو ملایانو او فرانو به یو شی حلال کوي هغه شی چې الله به حرام کړی وی نو تاسو به حلال بلئ او چې ستاسو ملایانو به یو شی حرام کوي یعنی هغه شی چې الله به حلال کړی وي نو تاسو به هم حرام بلئ یعنی په تحلیل او تحریم کې بس په ملا پسې واس بیا هم د قرآن خبرې ته نه کاتو د الله خبرې ته چې په دې کې الله څه ویلي دي بس د املا په خوله به هم بسوالی وکاوئ نو عادي ابن حتیم ورته وویل چې هو همداسې موږ کول نو نبی علیه السلام ورته وویل نو نبی علیه السلام ورته وویلو فتلک عبادتهم همدغه ته عبادت د ملایانو ویل کیږي د ملا عبادت دا نه معنا چې ته به ورځې سجده به ورته لګوې لکه یو ځای به ولاړ وي لکه بت نه نه دا بیا په دې شکل کې بت شو چې د ده خبره مطلقه منې دلیل نه ورڅخه غواړې بس که د یو شي ته حرام ووایو ته واده حرام ده که د یو شي ته حلال ووایو ته واده حلال ده بس دا د ملا عبادت ده بس د املا ستا دپاره یو قسم ته بوت سوی بس معبود غیر الله سو بس ته د په بندګي اخته سوې او دویم جواب دا ده زموږ له طرفه په دې آیات کې خو الله وایي که تاسو نه پوهېدلی نو له علماو څخه پوښتنه وکړئ نو تاسو خو وایاست ای مقلدینو چې که دومره هم پوهېدلی چې دا د رسول الله حدیث ده او دا زما د امام خبره ده او بیا به هم دا د رسول الله حدیث فریږدی او د خپل امام په خبره باندې به عمل کوي او که تاسو چیرې په حدیث عمل وکړئ نو په ګمراهۍ کې به پریوځئ نو ستاسو له دغه رنګه خبرو کولو ښکاره دا معلومیږي چې ستاسو له عالمه پوښتنه کول مطلب نه دی بلکې ستاسو له عالمه پیغمبر جوړول مطلب دی او که څوک دا سوال وکړي چې خالص پوښتنه کول له عالمه څخه ودي ته هم تقلید ویل کیږي جواب خالص پوښتنې ته تقلید نه ویل کیږي هغه په دې دلیل باندې قال الله تعالی فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك کته په شک کې د هغه کتاب څخه چې نازل چې نازل کړی د موږ تا ته پوښتنه وکړه د هغو کسانو څخه چې ویلی د کتاب مخکې تر تا نو الله رب العالمین وای دغه یهودو نصارا او علما چې دي دا په د خپل کتاب کې دغه مسائل اور معلومې دي اور باندې پوهیږي څه اور باندې خبر دي نو ته له دوی څخه پوښتنه وکړه نو په دې باندې د دې مسایلو بعضو مسایلو د پوښتنې له وجې څخه چې الله دلته خپل پیغمبر ته ویلي دي دا رنګه په دې وجه پیغمبر علیه السلام د یهودو او نصاراو د علماو مقلد نشوي علیاذ بالله نو دا ځان ته خبر دوینه دا شبهه او زخرف القول خلاص شو دویمه شبهه او زخرف القول د مقلدینو انسی شیطانانو و خلکو ته دا اچولې ده چې الله وایي اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم چې الله وایي تعبیداری وکړي د الله او تعبیداری وکړي د رسول او تعبی او د امیرانو له تاسو څخه او دویم آیات یې دا راوړی ده لعلمه الذین یستنبطونه منهم نو مقلدین وایي دلته مراد له امیرانو څخه فقها دي نو دا د تقلید ثابت شوی جواب زموږ له طرفه مقلدینو ته جواب موږ دوی ته دا وایو چې دلته د حکیم مسلمان خبره منل دي فروا کارو کې او دغه رنګه په جهادي کارو کې ستاسو پر سر امیر وټاکل شي د هغه خبره به منې په روا کارو کې په جائز کارو کې لکه څنګه چې نبی علیه السلام ویلي دي عن ابن عمر ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال ابن عمر وایي نبی علیه السلام وویل السم والطاعت د امیر د خبرې اوریدل او د هغه خبره منل علی المرء المسلمی پر سړي مسلمان باندې فیما احب او کره یعنې فرض ده پر سړي مسلمان د امیر د خبرې اوریدل او د امیر د خبرې منل او هغه عملي کول الا ان یؤمر بمعصیه منګر هغه وخت به بیا خبره نه منې کې چیرته تا ته امر وکړي په ګناه سره فإن أمر بمعصية کې چیرې تا ته امر وکړي په ګناه سره فلا سمع له ولا طاعت نه اورېدل ستا د امیر د خبرې پر تا باندې او نه اطاعت ستا نو دلته له امیره دلیل غوښتل کیږي بیا یې خبره منله کیږي نو له دغه آیات څخه تقلید نه ثابتیږي ځکه ځکه تقلید خو دغه ته ویل کیږي که یو چا خبره درته وکړه ته به عمل فکوې او دلیل به نه ورڅخه غواړې دویم جواب دا ده که چیرې له دغه آیات څخه دا معنا واخیستله شي چې د امیرانو د امر به هم مطلق تعبیداري کیږي لکه څنګه چې د الله او رسول د امر کیږي بیا خو د امیر د امیر او د پیغمبر فرق رانغلی بیا خو هر امیر او هر فقه ته د پیغمبرۍ درجه وه او صفت ورکړل شوی نو دا خو شرک فی الحاکمیت و رسالت جوړ شوی نو په دې سره خو سړی کافر کیږي که څه هم مقلدینو مرتدینو له دغه آیات څخه دغه معنا اخستې ده په دغه آیات کې یې تحریف کړی ده د دې امت یهودیانو ځکه چې دا زموږ تجربه شوې ده چې کله هم موږ و دې مقلدینو مرتدینو ته د قرآن آیات یا حدیث پیش کړی ده نو دوی په جواب کې د خپلو ملایانو او مشرانو خبره راوړاندې کړې ده دا شبهه خلاص شوه د الله په توفیق سره دریمه شبهه او زخرف القول دا مقلدینو مشرکینو و خلکو ته دا اچولې ده چې حدیث کې راځي قال رسول الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر رواه ترمذي ومستدرك ومشكات چې رسول الله وای تاسو اقتدا وکي ورسته لما څخه فابوبکر او عمر پسې نو دا د لدی حدیث څخه تقلید ثابت شوی جواب زموږ له طرفه و مقلدینو ته جواب اقتدا دلته په امورو د خلافت کې مراد ده او په امورو د دین کښې نه ده مراد دویم جواب ډیرو صحابه کرامو له ابوبکر او عمر سره اختلاف کړی ده په مسائلو کښې یعنی دلیل یې ورڅخه غوښتلی ده مطلق یې د دوی په امر کار نه ده کړی لکه څنګه چې ابوبکر صدیق د موانعین زکات خلاف جنگ کولو نو صحابه کرامو دلیل ورڅخه وغوښتلو بیا یې جنگ ورباندې وکړو بې دلیله یې پر هغوی جنګ نه دی کړی د غرنګل عمر رضی الله عنه څخه هم دلیل غوښتل شوی ده نو له دې څخه تقلید نه ثابتیږي ځکه چې تقلید خو دې ته وایي چې د یو چا په خبره به عمل کوي او دلیل به نه ورڅخه غواړي دریم جواب که په دې حدیث کښې تقلید مراد شي نو بیا ولې په ټول امت کې ابوبکر او عمر مذهب والا نشته چې موږ صدیقیان یو یا عمریان یو څلورم جواب په دې حدیث کې خو نبی علیه السلام امر د اقتدا د ابوبکر او عمر کړی ده او تاسو خو هغه پرې ایښی ده او د هغه په مقابل کې مو په کوفه کې یو ملا د ابا حنیفه په نوم نیولی ده چې د ملا ابا حنیفه په تعبیداري باندې نه په قرآن کې امر راغلی ده او نه په حدیث کې نو روان و مکې ته یاست او په موټر کې د ترکستان سواره یاست تاسو ځانو ته حنفیان وایاست عمریان او صدقیان خو ځانو ته نه وایاست او داسې ورپسې روان یاست چې د مولا ابا حنیفه د قول په مقابل کې د عمر او ابوبکر رضی الله عنهما قولونه غورځوي مثال عمر رضی الله عنه به د زنانه په مسح کولو او داس مات بللو او تاسو یې نه بولی مشکات او دغه رنګه عمر رضی الله عنه وایي جمعو حيث ما كنتم جمعو حيث كنتم ابن ابي شيبه چې د جمع لمونځ هر ځای کیږي او تاسو حنفیان وایاست چې هر ځای نه کیږي وغیره دارنګه عمر رضی الله عنه به د هغې ښځې لپاره چې میړه یې ورک شي څلور کاله مدت ټاکلی وی او تاسو یې نه منئ او تاسو اتیا کاله ورته ټاکلي دي که یې څوک ډېر مثالونه غواړي کم کتاب چې شیخ امین لیکلی د احناف او خلفای راشدین په نامه هغه دې وګوري دا خلاص شو دا شبهه د الله په توفیق سره څلورمه شبهه او زخرف القول د مقلدینو طاغوتیانو و خلکو ته دا اچولې ده چې حدیث کې راځي رضیت لکم ما رضی لکم ما رضی لکم ابن ام عبد مستدرک راضی ام ستاسو لپاره په هغه څه چې ابن مسعود راضی ده ستاسو لپاره بیا نو وایي زموږ فقه حنفي بنا ده په اقوالو د ابن مسعود او د ابن مسعود په خبرو نبی علیه السلام راضی ده او د نبی علیه السلام او د نبی علیه السلام په خبرو الله راضي ده نو نتیجه یې دا سوه چې الله او رسول دواړه په فقه حنفي باندې راضي دي د مقلدین او فنیز جواب زموږ له طرفه او مقلدینو ته جواب آیا ابن مسعود ستاسو لپاره په تقلید د علماو راضي ده او که په تعبیداري د نبي علیه السلام دویم بل تاسو راوښیاست چې په صحابه کرامو کې د چا د ابن مسعود تقلید کړی وي او یا د وخفلو ځانو ته مسعودیان ویلي وي نو آیا صحابه د دې حدیث خلاف شول او تاسو پرې عمل کوئ دریم آیا نبی علیه السلام په تعبیداری د رایه د ابن مسعود امر کړی ده او که په هغه څه چې ابن مسعود یې تاسو ته له قرآن او حدیث څخه رااخلي څلورم تاسو خو خالص له دغه حدیث څخه دغه ټوکړه راخستې ده چې ستاسو په فکر ستاسو په ګټه ده او نور حدیث خو مو پرېښی ده په دغه حدیث کې خو دا خبره هم شته رضیت لکم ما رضی الله ورسوله یعنی زه ستاسو لپاره هغه څه خوښوم چې الله او رسول یې خوښوي پنځم جواب آیا ابن مسعود خطا کیدو او کنه خطا کیدو که چیرې تاسو وایاست چې نه خطا کیدو بیا خو مو د پیغمبرۍ درجه ورکړه سره له دې چې هغه خو پیغمبر نه ده او که خطا کېدو نو بیا به دا د ده خطا او رسا په څه باندې معلومیږي چې دی دلته خطا سوی ده یا حق ته رسېدلی ده نو په تقلید خو نه معلومیږي ځکه تقلید خو دې ته وایي چې د یو چا خبره به منې او دلیل به نه ورڅخه غواړي نو فیصله بیرته قرآن او حدیث ته به وړې نو فیصله به بیرته قرآن او حدیث ته وړې تقلید نه پکې چلیږي شپږم جواب تاسو خبره د ابن مسعود کوي او بیا تللي یاست په ابا حنیفه کوپې والا پسې چې د هغه د مذهب په مقابل کې د ابن مسعود خبره یوه هم نه مني د مثال په ډول ابن مسعود وایي چې په لمانځه کې د لاس په اشاره سره د سلام جواب شته او حنفیان وایي نشته دارنګه ابن مسعود به د مسجد فنقلولو کې له یوه ځایه و بل ځای تقائل وای او حنفیان وای د مسجد نقلول صحیح نه دي دارنګه عبدالله ابن مسعود فرمایي چې یو کس دې په تاسو کښې په خپل دین کښې د سړو تقلید نه کوي ځکه چې که هغه مؤمن شي نو دا هم مؤمن کیږي او که هغه کافر شي دا هم کافر کیږي او دا یې هم فرمایلی دي یو کس دې له تاسو څخه امعه نه جوړیږي نو خلکو پوښتنه ورڅخه وکړه چې د امعا څه معنا نو ده ورته وویل د خلکو تعبیداري ته امعا وایي که خلک په هدایت شول نو زه هدایت قبلوم او که خلک ګمراه شول نو زه ګمراهي قبلوم نو بیا ولې د ابن مسعود دا خبره نه منئ او د خپل وضعي خودساخته مذهب لپاره تاویل پکښې کوئ خو موږ وایو تاسو ای مقلدینو تاسو والله العظیم که نه د الله خبره منئ او نه د رسول الله خبره منئ او نه د ابن مسعود او نه د ابن مسعود خبره منئ بلکې خالص خپل خواهشات چې کم څه درته شایسته کړي هغه منئ او د تعجب خبره خدا ده چې داوا د ابن مسعود کوي او ځانو ته بیا حنفیان وایاست نو بیا ولې و ځانو ته مسعودیان نه وایاست کړوک کړوک دلته لري او هګۍ بل ځای اچوي دا خلاص د الله په توفیق سره دا شبهه پنځمه شبهه او زخرف القول دا مقلدینو مرتدینو و خلکو ته دا اچولې ده چي معاذ رضی الله عنه نبي عليه السلام یمن ته لېږلی ده او خلکو ورڅخه پوښتنې کړې دي او خلکو د معاذ خبره منلې ده دا نو تقلید شوی جواب زموږ له طرفه و مقلدینو ته جواب دا کار د نبی علیه السلام په امر شوی وی نو د معاذ خبره منل د نبی علیه السلام خبره منل ول دویم د معاذ رضی الله عنه خو خلکو د قرآن او حدیث په رڼا کښې دننه تعبیداري کړې ده تقلید خو یې نه ده کړی یعنې د یمن د خلکو دا ثبوت راوړئ چې هغوی دې د معاذ په هغو خبرو عمل کاوه چې هغه له قرآن او حدیث سره په ټکر کې وي او د یمن د خلکو دا ثبوت راوړئ چې هغوی د معاذ رضی الله عنه د خبرې د برابرولو لپاره په قرآن او حدیث کې تعویل کړی وي او د یمن د خلکو دا ثبوت راوړي چې هغوی دې و خپلو ځانو ته معاذیان ویلي وي او د یمن د خلکو دا ثبوت راوړي چې په دین کې د هغوی تنظیمونه جایز بللي وي لکه تاسو چې دا حنفي دین سوی دا شافعي دین سوی وغیره او د یمن د خلکو دا ثبوت راوړي چې هغوی دې له خلکو سره الحب فی المذهب والبغض فی المذهب کړی وي او د یمن د خلکو دا ثبوت راوړي چې هغوی دې د الله له اسماو او صفاتو څخه انکار کړی وي چې د الله اسما او صفات نه مني په هغه طریقه لکه څنګه چې دا اوس تاسو دا کار شروع کړی ده یعنی د یمن د خلکو دا ثبوت راوړی چې هغوی دې د الله رب العالمین په اسما او صفاتو کې دغه رنګه تعویلونه کړي وي لکه دا کم کار چې ای د دې وخت مقلدینو تاسو شروع کړی ده او د یمن د خلکو دا ثبوت راوړی چې هغوی دې د قرآن او حدیث له خبرو سره بغض کړی وي وغیره اوس نو راشئ ستاسو اعمالو ته اول اجتهاد تاسو نه منئ اجتهاد مخالص په هغه څلورو علماو کې په خپل ګمان محنصر کړی ده او اوس خالص د اجتهاد په نامه د تقلید شرک چلوي دویم معاذ رضی الله عنه خو د نبی علی السلام په امر تللی وی و یمن ته او ستاسو مشر ملا ابو حنیفه نعمان د ثابت زوی چا و کوفې ته لیږلی ده چې تاسو ټول ورپسې روان یاست او داسې ورباندې عاشقان یاست چې د ده د خبرې په مقابل کې نه د الله خبره منئ او نه د رسول خبره منئ او نه د معاذ خبره منئ ځکه چې معاذ رضی الله عنه خو وایي عن عبد الله بن سلمة عن معاذ عبد الله بن سلمة وایي روایت کوي له معاذ څخه وایي معاذ وویل ما زال العالم که څه هم یو عالم فإن اهتدا پر هدایت وي که څه هم یو عالم پر هدایت وي خو دونه خبره ده چې فلا تقلدو دینکم بیا به هم تاسو تقلید نه کوي په دین خپل کې په دین کې به تاسو د دې عالم تقلید نه کوي رواه دار قطنی او اعلام الموقعین او نو بیا ولې د معاذ دا خبره نه منئ او تر دغه اندازې پورې د ابا حنیفه په عچ کې راغلي یاست چې خپلو ځانو ته حنفیان وایاست هغه د مسلمان نوم ملا د ابا حنیفه لپاره بدل کړئ او په دین کې مو تنظیمونه جوړ کړي دي چې دا حنفي دین شوی او دا شافعي شوی وغیره او د الله او د الله او د رسول د خبرې په مقابل کې د خپلو د خلکو په زړو کې او د الله او د رسول د خبرې په مقابل کې د خلکو په زړو کې د خپل مذهب د ملایانو او امامانو د خبرې عظمت ور اچوي او د الله اسماء او صفات پر هغه رنګ نه منئ لکه څنګه چې الله غوښتنه کړې ده بلکې پر هغه رنګ یې منئ لکه څنګه چې ستاسو په دا خودساخته وضعي مذهب کې فیصله ورباندې شوې ده او له خلکو سره الحب فی المذهب والبغض فی المذهب کوي او د الله ذات هر ځای بولی او د الله قرآن مخلوق بولی او د الله او که هغه هغه د قرآن او حدیث هغه خبره چې ستاسو په مذهب کې نه وي په هغه پورې ټوکې کوي او بغض ورسره کوي او د او کوم مؤمن مسلمان چې د توحید عقیده لري د هغه د هلاکت او قتلولو کوشش کوي او هغه په یوه په بل نامه باندې وژني نو ګوري نو بیا هم د معاذ رضی الله عنه د پاک عمل او د یمن د خلکو اعمال د د خپل کفریاتو د پرمختللو لپاره په دلیل کې راوړي نو والله العظیم کدا بل څه وي بې له دې چې خلکو ته په شهدو کې زهر ورکوي دا دریم درس الحمدلله پر دغه ځای باندې خلاص شو او څلورم درس به ان شاء الله بیا وایو نور سبقونه به په څلورم درس کې وایو او زموږ ستاسو سبقونه پر شپږمه شبهه دا دې ودرېدو اخر دا